مخکې درته مصنف رحمه الله وی چې په حمزه کې زیادت مکوا اوس وی زیادت په حمزه کې زکه مکوا چې زیادت د پاره خپل حروف شته کنه چې هغه ته حروف مد وایي وای شوي په دا ربط شو وامدد حروف المد او مدو کا پس کې په حروف مد او کې عند مسکنن کله چې حروف مد او نرست سره شي په خپل طریقې سره اخا احسانی اے خاوند د احسان او د نیکۍ انا ته نیک عمل کې نو قران لکسم وایا د مد په ځای کې مد وکا د کی ټول مدونو بیا راځي تاسو ته تفصیل راشي یعنی د مد فرعی د پاره دوه سببونه دي حمزه سکون دی نه علاوه که حسې دی او حرف مد وګت کو نو دا با اې د دې شعر جوابونه مو مکل که چاته یاد دي تاسو دې یې جوړې اې الته مونږ وې چې سخاوي صاحب وای تاسو په هغه کې لیکلي په کاپای کې چې سخاوي صاحب وای چې ول مد معنا لګورا او مد من قبل المسکن مخکدا سکون دونما دا بکمی دونه دا به کمی ما د هغه مد نه قد مد للهمزات اے چې هغه کې مد شوی د حمزه د وجه یعنی سبب یې سي حمزه باستيقانی په یقین سره سوال دلته دا ده دا کوم مد چې سبب سکون وي لکه مد لازم هغه خو مرتبه د هغه مد نه اعلی ده چې سبب حمزه وي نو ناظم سه بولی د هغه الټه کار وکړو جواب دا دی وای دا رایا د سخاوی د چې هغه مد چې سبب سکون دی د هغه مقدار بکمی په نسبت د هغه مد چې سبب حمزه دی خو زه په خپل دا خبره کوم اے ځواب دومره لوی عالم دی تاسو کمزوري خبره بسنګ وکړي چې ټول کتابونه لیکل چې مد لازم اولاد مد متصل نه او دې دی وای چې نه نو بعض علماء د دین خپل جوابونه کړي دا نه چې د مذهب داو چا داسې ویلي دي چې ناظم صاحب ټول انواع د سکون ندي مراد کړي چې چرته سکون رالو نو هغه سکون بس شي کمزورې به د حمزه نه دغه سمندودي صاحب سوې ټولو کې اقوامات څه شي بلکې دا جمهور قول دی قول مدود لازم په متصل مراد د دین هغه سکون دی چې سکون عارضی دی صحیح ده هغه مرتبه کما ده دویم جواب دا ده چې د شعر کې دا دون په معنا د فوق سره ده اے کله دون په معنا د فوق راځي نو والمد من قبل المسکن فوق ما اومد مخکې د سکون نه دا به اوچتي ما د هغه مد نه قد مد للهمزات څوک په دې باندې پوه شو انور خبره مونږه غبل کتاب کې وکړه باستيقاني په یقین سره جائز نه دی چې ته مدونه څه کې د خپل مقدار نه کمې نو په مدونو کې دې خبرو خیال ساتل پکار دي او کوم خبره چې ناظم صاحب کړه دا غي نه موږ جواب وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین